وليكون اول اول ما يقرأ الاسماء مستقلا بنوع من الايات قرض علامه موصوف دې عبارت سره دار چې د دې فواتح د دې اغاز شو په اسماء الحروف سره دې اسماء الحروف پم زویم ا دې ته بزال الفاظ تهجیم و مدا یو شی په دې سره او شواله دا ځکه وشو دا ځکه وشو چې اول چې شي دا اول هغه چې غوګونه وټنګي دا مستقل یو نوعي اعجاز شي دا مستقل یو نوعي اعجاز مخکې د قران کریم دا غي اعجاز ذکر شوی په اعتبار د قران سره د منزل سره او دلته کې یعنی څوک مقابله نشي کولای اوس په دی ولی یکون سره تذکره کیږي په اعتبار د مبلغ سره دا کم کس چې راوړی دی نو د قران اعجاز دلته ثابتېږي په اعتبار د دی راوړون کی سره په اعتبار د چا سره زکه چې دا چې چا راوړي دي الف لام میم چې څوک وایي او کم مبلغ او کم پیغمبر چې هغه دا راوړي دي نو هغه پیغمبر د سره د کاتبانو سره واسطن دراغل د استادانو سره واسطن دراغل نه د چانه درس دکړل نه د چانه درس ویل نه نه چا د زنګنونو آواز کړی او دغه باوجود تلفظ کوي داسې الف لام میم داسې نو داسې تلفظونه خو هغه څوک کولی شي چې د چانه بلا واسطي راغلی د چا سره د استادانو سره او رسول کریم صلی الله علیه وسلم په غیر د واسطې د استاد نه چې عامی شخصیت ته او دا وای نو معلومه شو دا خبره چې دا د الله کلام دی معلومه شو چې دا د الله نو دلته چې اعجاز د قران راغی په اعتبار د مبلغ سره چې هغه پیغمبر دی وليكون چې شي اول هغه چې او ټنګي غوونه مستقل شي په یو نوع د اعجاز ذکر نطق بی اسماء الحروف په مختص ته به من په هک خط ته چغه کتابت کړي درس دې چانه غستیار چې امی هغه دې چغه د سره خلق د کاتبانو سره نه راغله نو په مستغرب دا مستغربي ا مستبعد عاد دي او خارق للعاده دا خارق للعاده کل کتابت و تلاوت پشانت د کتابت او د تلاوت چا چې استاد سره شاګردي نه کړي نه کړي وو کتابت او تلاوت کر سکتے ہیں نو چې تلاوت او کتابت نه کر سکتے ہیں نو دا رنګي تلفظ هم نه کر سکتے ہیں کنه او دې تلفظ کین نو معلومه شدا خبره چې دا د الله جل جلاله د طرف نه د اعجاز والا کتاب دی سیما خامخ غرض د مفسر د دې عبارت نه د پر سوال ده دلته کې سوال دی کې دې شي رسول کریم صلی الله علیه وسلم غلې غلې تلې او د چانه ذکر کړی غلې غلې تلې او د چانه ذکر کړی د دې دوه جواب دي یو دا چې دا غلې غلې تلې د چانه زکه کړي په هغه ټایم کې په حجاز مقدس کې خود سره دغهونه د نه کاتبانو ان پکې عالمانو دا زمون پر دور کې مخ کې 1% هم تعلیم نه وکنه اوس خلا خري دا 10 15% دې مخ کې او 10 15 هم نه وکنه اې کم نه نو پکلو کې بچرتا ډېر لری لری ته بتلې چرته او سړی او سپینې کپڑے به ګرځول یاغي ته خلکو وی چې دا مونږ سیب دی یا عالم دی هلن کې غریب په پیسم خبر نه خلاصې کې دانی به وته ورتله او خط په خل سره نه ورته نو بهر حال دغه شانې اوس د دې زمانه قیاس سره ما دا مخکله زمانه قیاس په دې زمانه باندې قیاس کول د څه وي دا قیاس مال فارق دی او سره د دین چې رسول کریم صلی الله علیه وسلم داغه د ځوان هر خبره هغه دغه ده په تاریخ تاریخ محفوظ کړي دا نو دا خبره خو چرته په تاریخ کې درغل چې چانه سبق ویلې او دې یو بل وجه وای اهم وجه اهم وجه دا را چې دا اسی خو یوازې تلفظ نه دی کنه دا اسماء الحروف پاول کې چې راوړل شي وي دا په یو خاص طرز او طریقې سره راوړل شي وي دا په یو خاص طرز او طریقې سره راوړل شي وي زمون سره ټول ابجد دغه نه دي دا الف حروف تاجی ټول زمنګ سره سودی حروف معجم چوته وای دا ټول زمنګ سره سودی هغه آتیش دی بل اتفاق اصلي وای چې یو کم دیر سوق وای چې آتیش دی او سن خلق حمزه په کوم شماري نو وای څه شری هغه 29 دی نو دلته عجیب خبره دارا چې په یو خاص انداز سره راوړل شي دا اسماء الحروف چې دا ټول راټول کې دا ډیر زیات دي خو چې دا مقر دای کې کنه دا 76 دي کسوري ټول کنه دا چې مقررات جمع کې خو چې دا تکرار دغه کې لر کې ته کنه نو ټول 14 پاتې کیږي څنګه پاتې کیږي نو 14 ری پس تکرار نه سودي 14 بیا راوړل شي دي پچا کې راوړلې شوی دی په څو صورتونو کې په یو کم ډیر صورتونو کې په چا کې په یو کم نو چې دا څلور سوال ذکر شو نو اشاره شو دې خبره ته چې دا سوال لسی چې تکرار کنه نه کې کنه لام خو ګر ځل راغل کنه خو چې کټه کې نو ټول سور راغل دي سوال ده نو اشاره شو دې ته چې سن خلکو په نس باندې اٹای دي نو دا غي نیمه ذکر کړه او چې په 29 سو کې نو اشاره شو دې ته چې سن خلکو په نس باندې خدا ټول سوري او بیا د دې نه علاوه وی هغه دا چې رقم حروف تی تاسو ښه پیژنئ هغه حروف شدیده دي او خو دي حروف مجهوره دي او محموسری او شدید دغری هغه مطبقری دا قرانګ نور منفتحه دي او منخفضه دي او دا ټول دي کنه نو د دې کې د سنو نیمه نیمه راوړنه د سنې ثلثین راوړلې د سنې نیمه راوړنه او بیا غنیمه تحقیقی او نیمه تقدیری نیمه تحقیقی دي ته ویل کې پنځه نو دوا یو نیمه دی نه شپږ نو دې ته وایي نسبه تحقیقي کنه دا درې نسبه تحقیقي لري شپږو او ګوره که یو ځای کې مثال په تور سلوري او لکه شپږو کې سلور ذکر شي نو دام نسب دی خو دې ته نسبه څه وایي تقریبي یا دو ذکر شي دام نسب دی خو کم نسب دی تقریبي نو د سنو نسبه تحقیقي ذکر دی او د سنې په کې نسبه تقریبي ذکر دی نو په داسې ډول په داسې اندازې سره راوړل هغه د یو کس د وس خبره نه چې تر څو پورې د بلا او اساتذه سره سنې کړي دا غي نه استفاده نه کړي او دا غي نه سپوږ شو کنه سیما تاسو ته پته را چې دا سیما کې دا سیما د دې معنی دا دا سیما چې کوم ځای کې ذکر کیږي د دې مقصد دا چې دا د ما قبل نه د ما قبل کې چې کوم حکم نو ما قبل کې چې کوم څه شو نو اوس د سیمان مابات کې دا خبره ذکر کیږي چې دا حکم د ما قبل ته ثابت ته قطعا و یقینا دا حکم د ما قبل ته قطعا او څه یقینا بیا سیما کې دا مای موصوله مای موصوفه او مای زائده د سو احتمالات دي د دریو نو د دې وجنه په مابات د سیما کې سو احتمالات دي درې رفع نسب جر وقت خیال ساتل شوی دی فی ذالک په دې کې ما د هغه شي چې عاجز دی عنه دا غنه ادیب او عارف یعنی عارف په فنونن اچ فایق په خپل فن کې وهو انه هغه دا دی وهو هغه چې خلک دی عاجز دی هغه دار چې اورا دراوړي دی فی هذه الفواتح په دې فواتح کې سو اسمنا مولانا سوار لب ټول سو ذکر دی هما تاسو ته وی چې پس حذف د چانه د مقررات نه سودي چې هغه نسب د اسامی او د حروف معجم دي چې هغه نسب د اسامی او د حروف معجم ټول سود حروف معجم هغه حروف چې پاغه باندې صحیح نقطه پوښوي نو هغه ټول سوري اتیش سن خلکو پریز اتیش دي نو داغي سو ذکر شوی دي شابه شابه نسب خدا اله چې شمار نکړي شي په دې کې الف حرفن به راځي چې الف په کشمار نه کې حمزه ما مخ کې ویل خو هغه نه ګوره الف ښه پوه شو ځکه د الف واو بدلیږي په الف یا بدلیږي په الف نه د الف دی نشماري نو چې نشماري سو شو اتیش الف با تاسو د شماره وس دا ټول سوري اتیش نو چې اتیش شو چې الف په کشمار نه کې د دې نیمه راوړل چې مقررات دغه چې نه لري کې کنه تکرار لري کې نو سو پاتې کیږي سوال ها او بیا فی 29 دا فی 29 دا بدل لر فواتحنا راوړه په دې فواتحو کې دمرا او په فی 29 سوره په څو سوراتونو کې راوړه به عدد ها په عدد دې ټول عدد سو دې 29 ته هو کنه اضافه د فیه الالف چې سب کې شمار او دا خلا پرې ده اے مولانا چې الف په کشمار شي نو 29 نو په 29 صورتونو کې راولې شو چې الف په کشمار نه کې نو ټول 28 نو دا غي نیمه راوړل بعد حذف المکررات چې سودي 14 نو دسه طریقې سره راوړل آسان کار دی مشتمله په حال کون درې کې چې دا مشتمل لی علی انصاف انواعها په انصاف د چا د انواع دا مشتمل لی په انصاف د انواع هما دا کوم چې انواع دي کنه دا کوم دغه چې حروف دا کم چې په صفات متضاده صفات لازمه شدیده او غیر شدیده دا غرنګ مجهوره محموسه او دا غرنګ دا نور نو د دا په انصاف د ارواح د دې نسب نسب پکې ذکر دي د دې نسب نسب پکې و د تخیمه چې څنګه نسب نسب پکې د څه شي ذکر نو ذکر کړی دي د محموساونه ذکر کړی دي د محموساونه نسب د محموساونه څو ذکر کړلی نسب محموسه څه ته وایي چې ضعیف وي اعتماد چې ضعیف وي څه شي اپ څه شي باندې ضعیف وي اعتماد هغه په مخرج باندې ضعیف وي څه شي اعتماد په چا باندې ضعیف وي اعتماد اپ په مخرج باندې څه مطلب چې دا نفس سره ودریږي نه اے نفس ور سره سنې کیږي سا ور سره ودریږي نه بلکې سا دغه حروف سره څه شي ندی ته وی عدم اعتماد په مخرج عدم اعتماد په چا باندې او د دې جمع دا ده ستشحسو کا خصفه وزر د خصفه ترور بتا تډیر مینتونه وکي خصفه ترور بتا تډیر سو کی مینتونه نو ګورا سین تا شین ح سا کاف خ صاد فا تا دا ټول سودی مولانا لستی کلس ندی لستی کنه تاسو سره شمارم نظر دینو دا ټول سو شو ستشحسک خصفه دا ټول لفظونه سو دي لات اپ دې فواتحو کې تنه سو ذکر دي پنځه سو تنه ذکر دي نصفه یو حاله یو سشر حامیم یو ها دا کاف ها یا عین صاد یو صاد د صادم ذکر شو یو سین دی اے یا سین ایو کاف ته کاف ها یا نو دا سو ذکر شو 1 2 3 4 5 نو سو ذکر شو ومن البواقی المجهوره ا د بواقیونه مجبوره دي بواقی سری مجبوره دي مجبوره دي ته چې قوي وي اعتماد په مخرج باندې مخرج باندې سي یعنی دومره قوي چې دا صوت منه کوي صوت څه شي کوي او هغه سودي هغه سودي بیا حروف چې لسته نه لاړ نو سو پاتې شو اتل لس پاتې شو کړه څو پاتې شو اتلس پاتې شو کنه نو دا اتلس څه شی مجبوره نصف حددی نیم ذکر دی یجمعه د دا جمع کوي لن یقطع امر لن یقطع لن یقطع امر وای دا پکې ته څه شی دی راغلی لام راغلی لکه کاف لام الف لام نون راغلی لکه نون یا راغلی لکه یاسین قاف راغلی لکه قاف طا راغلی لکه طه عین راغلی لکه کاف یا عین او د شدیداونه شدیدا د دینا شدیده مولانا د دې دغه به د اواز سره خا د مخ کې د نفس سره او کنه د سات سره او د دې د چا سره تعلق دی شدیده دي ته و چې منکې سو منکې څه شي د شدیده او نه سمانیه او نه چې مجموع مجموعه دارا فی اجدت طبق ندی کې سودی مولانا 1 2 3 4 5 6 چی 7 8 ټول سوري ات اربعتن سلور پکې ذکر دي چې سلور اداري اقه توکا اقه توکا سلور دي حمزه راغله قاف راغله توا پکې راغله کاف عین صاد کې کاف راغله ومن البواقي الرخوه دا باقی رخوه دي مولانا اته دا اتونه علاوه سو پاتې شو شابه اتونه علاوه نور سو پاتې شو دا سو ذکر شو لس ادم متبقاونه التي هغه چې هغه صاد دی یو طا زوا نسب ذکر شو چې هغه صاد او ضا دی نو ټول سوري مولانا حروف مطلقه صاد ضا طا زوا سلور دي کنه نو نیم پکې ته ذکر شو چې هغه صاد دی او بیا څه شی دی لاندې لیکل چې یو صاد دی او بل پکې دوا خو پکې نشته مړ طا ده پکې څه شی دی پکې او دا باقی منفتحه دي نو منفتحه څوک شو چې حروف مطبقه شو چې برا جبه لګي او مطبقه لري خو مطبقه نه مطبقه ټول سوري زر زر وای سلور دي نو سودا نور سو سلیری د سلیری شته نیمه سودا دوله نو دوله پکې نور ذکر منفتحونه نصف هغه دولس پکې نور ذکر او قلقله هغه حروف دي چې استراف کې په وخت خروج ده کې او د دې جمع دا رقط په بجا قط په بجا دا معنا ده چې په دسی لرګي باندې سړی وو او کنه چې هغه پکې ډاډو نو نصف حل اقل نصف اقل ذکر شو نصف اقل کم کم دی ایک قط په بجا دا سوټ کې 1 2 1 2 3 4 5 دې کې کم کم ذکر دي قاف ها او طوا نو دا دوه پکې ذکر دي خدا نصف تقریبی ده کته تحقیقی ده تقریبی علی نتین کم دي یا سشری یاد ومن اللینتین لینتین کم کم دی دوری کنه یو یاد او بل څه شعر واو دې په دې کې کم یو ذکر دی کته وی الف الف خو په دې بدلی کې هغه پرې دا یا ځکه دا اقل لانها اقل ثقلا ا مستعلی هغه ته و چې سعود کې صاد به په دې خپل حنو کې په باطن د اعلی د فم کې وهي سبعه نغتل سوسودی قاف صاد طا خ غین ضاد ضا نو یو همزم ذکر دی لامم ذکر دی مینم ذکر دی رام دا کافم دی ها یا عین سین جیم نون جیم پکې کم ځای دی دا نقطه ولا غلط شي نه دی ها دا دا بس شي ها نو دا پکې ته ذکر دی ځکه لس پکې ذکر شو کنه څه پکې ذکر شو نو په داسې خاص طرز او په خاص طریقې سره دا د چا د وس خبره نه په غیر د الله واجب الوجود نه وصلی الله